پرون د قرآن شریف په ترجمه د آغاز په سلسله کې یو څو اجمالي خبرې مې راته کړې وې چې ما وې دا د قرآن شریف د ترجمې نه مخکې په مختصره طریقه بیانوم هغې کې یو لس مباحثو ته ما اشاره وکړه نو خدای د قرآن هم په خپله په قرآن شریف کې قرآن شریف دیمه دا چې قرآ په معنا د جمع راځي نو مقروء معنا مجموع جمع کړی شوی قرآن شریف هغه شپږ زره او شپږ سوه دوه دېرش آیات دی او یو سل څوارلس سورتونه دي او اووه منزله دی دا ټول لا جمع کړی شوی دی نو نوم یې د قرآن په معنا د مجموع قرآن دا په قرآن شریف د نوم بیان شو قرآن شریف کې په خپل د قرآن شریف کې د پنځوس نمونه راغلي دي د قرآن نه چې شروع کې د لفظ د قرآن نو فی صحف مطهره مطهره آخري نوم د قرآن شریف کې راغلي دي پنځه پنځوس نمونه لري او دا هر یو نوم حقیقت کې د قرآن مجید یو یو صفت ته اشاره دې ته اسماء توصیفي وي صفاتي نمونه د قران شریف تعریف سره کتا څنګه یو انګريز ته پوښتنه کوي یا یو يهودي ته پوښتنه کوي د قران تعریف تا ته بیان کړي یا په خپل یو مسلمان د قران تعریف معلومونه غواړي د قران تعریف دا دی والكتاب العربي المبين المنزل على رسولنا النبي الكريم المعجز المتحدى به الحامي لللفظ والمعنى المقروب على الألفة والمحفوظ في الصدور والمكتوب في الصحف والأوراق قرآن تاریخ قرآن کی جامع تاریخ یہ ہے قرآن صرف جامع تاریخ دار ہے خدا یو عربی کتاب دے و حضور پاک نازل شوی دے معجزہ را اعلان پہ دا مقابلے شوی دے طول جہان کا دا نظم او دا مانا دا دور دن دے فجب ویلی کی گی او په په قلمونو لیکل کیږي او په سینو کې محفوظي شي د تاریخ نامه قران شریف کې د قران شریف یو دغه راځي خدای د قران شریف متعلق وي بلسان عربي مبین دې په عربه مبینه کې نمون دا عام خلق دا عربی مبین دا مانا کیو چه عربی واضحا کرده حقیقت کی مبین دا عربی یو قسم ده عربی جبت با قسم دا دنیا دی یو دا عربی مبین وی بل دا عربی مستنده عربی مبین دا حجاز مقدس لغت او لحجه ده او عربی مستنده دا یمن لحجه ده و لغت ده قرآن شریف په عربی مبینه کې نازل دی چې کوم د حجاز مقدس عام لهجه ده او نور کلمات هم پکې راغلي بیا تاریخ شو د قرآن شریف موضوع څه د قرآن شریف د چا نه بحث کوي دا یې پرون درته ویلي او نن یې اعاده کړه اجمالا نو د انسان د عقیدونه د انسان د اعمالونه او د انسان د اخلاقونه پکې بحث دی قرآن شریف سړی ته انسانیت ښایي دا د انسانیت علم دی دې کې د مرضونو علاج نه دی نه د انسان د آبادو خبرې دی پکې نه د انسان د نهرونو نه د بجلې نه د نورو سیزونو د انسان د عقیدې د انسان د عمل او د انسان د اخلاق بحث دی نو قرآن شریف موضوع د انسان د دې وجه نه د بد انسانانو ذکر به درته کوي او د خپل به درته کوي پیغمبرانو ذکر او د دې کافرانو ذکر د نیکو قومونو او د بدو قومونو یو نه قومونه پکې ذکر شوي دي د دې بیان انسان ته کوي چې تاسو خلق دا نه دا د بدو دا دا انعام علیهم دی او دا مغضوب علیهم ولضالین دی دا هدل للمتقین دی او المؤمنون بالغیب دی عدا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين دي دا منافقين دي دا مؤمنان دي دا كافران دي دا مخلصان دي ټول په حق د انسان لري دا پیغمبران دي د دشمنان دي دا کامیاب خلق دی دا خراب خلق دی دا د خو عقیدو والا دی دا د خراب عقیدو والا دی دا انسانان چې په مثال کې پیش کیږي تاریخ دا یو ذکر کیږي قصې ذکر کیږي د قوم د هلاکت دا د انسان نه انسان جوړول غواړي کدا لار د اختیار کا خو نجات ته په دنیا او آخرت کې لري او که په دې بل لار لار نو دنیا او آخرت ته بار تباري وی خرګزار از خرګزاران دی غیرت د نیکان مثال او د بدان په مثال د کول کې مقصود په خپل د انسان اصلاح دا د قرآن شریف موضوع د انسان قرآن شریف انسان ته د یو لوی شخص په نظر ګوري د انسان نه یار ته ټول غواړي ریته د دې ټول جهان بادشاہ د خدای نائبي تی خلیفہ کړي ته د خدای ذل الله نو ته په څنګه خلافت کې تاجن په څنګه طریقه پیری هغه اخیری درجه ته د انسان عزت قرآن شریف رسول الله دا د قران شریف د نوم متعلق او د تاریخ او د موضوع او د غایې او د مقصد متعلق خبره شو دیمه خبره خدای پاک د قران شریف آخري کتاب دی او د ټول جهان د پاره خیر راغلی دې د پاره د یو وطن انتخاب کړی چې هغه ته جزیره العرب وایي نو خدای دې خپل کتاب په تاسو کې علاقه انتخاب وکړو چې هغه د هر قسم حکومتونو د تسلط په آزاد و که قرآن شریف په داسې ملک کې نازل وي شیخ د حکومتونو د پابندۍ د وجې نه د قرآن شریف چې کوم دعوت او مقصد او تبلیغ هغه بند وي نه به رومي حکومت پرې خو نه به ایراني حکومت پرې خو نه به د نور دا دا قوم چې د دې ټول تسلط نه آزاد او عرب قوم هغه د یو حکومت تابع چې کوم قوم آزاد دي هغه کې یو بهادری وي شجاعت وي حمیت وي هغه د خپل عقیده او د نظریې لپاره هر قسمه قربانۍ پوری شي ذهن غلامانه وي عرب د حضور په زمانه کې او د دین عوام هغه غلامان نه چا اثر یوا دین د دې آزادې نتیجه دا و چې یار طرف تدریش روم ته بدلن تجارت ته دی خو وراتن قبلې ته جانب ته بدلن او د هر قسم قومونو سره واسطه تور افریقا کې تور خلک روم طرف ته سره خلک ایران طرف ته هندستان طرف ته دا رد انډین دا خړ شکلونه زمونږ دا قومونو دوی د ټولو قومونو د مزاج نه خبرو او ټولو سره واسطه او جفاکش قوم چې هغه هر قسمه قرباني پوره شو شیری خلک دومره قرباني نشي کولای دا تاسو ته معلومه د غرونو او د وچو شګو متن هغه خلک کولی شي چې شګو او غرونو کې پاتې شي یا ستو چیرې کوي حرام دا خپل مخه له خو د وجنه د پاک پکې دا صفات ښه ملکم عجیبا عذاب او قوم عذاب به خصوصا مکه کې تړې ټولې بلد او ارض بلد ته ګوري دا د دنیا مینه جوړی دي دا مکه مکرمه په یوشتمه درجه ارض بلد پراته ده زموږ عربی کې کامه باندې ده یوش درجه ارض بلد او شد دقیقه دې طرف ته تحت استوا نه اخوا تقریبا 35 درجه ارض بلد او 40 پورې آبادی ده آسټرالیا ا دې خوا تر 66 درجه ارض بلد پورې روس اخیری طرف ته آبادی ده او دا عرض بلد په اعتبار دنیا دا په خور کې چې تر دې عرض بلد باندې موږ د مکه مکرمه نه ویا شمال کې دا علاقه یې خلا مدینه منوره په دې کې تر دې عرض بلد ده نو د مکه مکرمه هغه اصلي اول خار دی اول علاقه مکه عربه کې نوم ته نه نوم څه دي زموږ چې مغرب جانب کې د دعوت او تبلیغ سلسله کوله وي شمال طرف ته وي او مغرب جانب مشرق جانب ته وي که د دې دنیا په ګډ کې وي نو دې دې خواته به تبلیغ رسول ګرانو هر طرف ته نن ولا خدای په او انا عاد چې انا عاد عاد کې راځه ده علاوه یو څو خبرې دي هغه صفات په ټول سم بیا حدا پورستا اگر چې څه کمزورې راځي په انسان کې دین به ته عربي چې په حق کړي د خپل اخري کتاب ما پرونو درتویلو دی وخت کې ټول دنیا کې 2800 ولې او نو د عقیدې په اعتبار ګوري چې عربي غواړي دا په خپل ځای د عقیده خو د دنیا د لسانیات ماهران چې د جبو ناغینه تاسو کې چاته په ډیرو جبو عبور حاصلې چې عربي جبه کې کوم خصوصیات چې د دنیا نور جبو کې نشته هغه آسان مرته چې تاسو یې پیږئ عربي جبه کې دمرا الفاظ دی ذخیره را پکې چې دمرا د جهان په بل جبه کې نشته دې ته مترادف الفاظ وایي چې معنا یو یو نمونه ډیر دی یو څه ډیر نمونه د ابو سل نمونه لپاره دی سلمونه د شراب 170 نمونه اتنی شلې د زمری بنیم سو نمونه دا پینځه شپږ لاس خو ما ته مې یاد څوک دې موږ ته په انګریزي کې په د زمري شل نمونه دوه دی او شل په د دنیا په یو بل چې پکې دی په دې د دې عکس علاوه دې ته مستحق وي لفظ یو معنا غانې ډېری دا معنا شو چې معنا یو دی الفاظ دی نمونه دې ته مترادف وي مو او مشترک دې ته وي چې لفظ یو دی معنا غالي دی دا په عربی کې بشمار یو لفظ دی عجوز د دې ویش معنا غالي دی په عربی دې کتا څنګه هر جبه کې بس یې ریوي دا نمونه د اسماء سړی او سړی مرد و مردمان من او من بک او بک مارک او مارک مفرد او جمع آبه رجل رجلان رجال سړی بسړی او درې هر جمع کې د دوه د پاره جدا لفظ نشته یا واحد یا جمع کدوې نو ورسره به د دوه عدد وي پښتو کې وایو سړی او سړی چې دوه یا دوه دوه کړي دوه یو سړی دوه سړي ډیر سړي عربی کې د دوه لفظ حاجت نشته په خپل د دوه لپاره یو لفظ د دې ته تسنیه و یو مونږه واحد تسنیه جمع د جهان په ټول جبو کې واحد او جمع تسنیه نه دي کې واحد تسنیه جمع په خپل لفظ په دوه دلالت کوي مسجد مسجدان مساجد رجل رجلان رجال مرأة مرأتان نساء کتاب کتابان کتب قسم دې د يهوديانو عربي مزامين وي د عیسایانو به عربي مزامين هغه به پکې آیات راولي ځکه خپل مقاله او مضمون د آیات پر اوستو هغه خسته کی دې ته فصاحت او بلاغت وایي خپل اسلوب دا د جهان په بل جبه کې نشته نو خدای چې د اخیری پیغام د او اخیری کتاب د پاره چې کومه جبه خو کړی دا واقعي دا جبه د کمال دا د درې باندې څه دي ما کې څه پاسو دي ما کې څه Lots of people. درېمه مختصر هغه قرآن شریف تاریخ دی